نو دوی مراد نه اعمال دي مراد دغه سبحان الله دې د بلغ د مکه دور دی نو ته مراد نه منزل هم دي مراد صلات او انا بالامام مقتي او زه په امام په اقتدا کوم امام راضي خبره کړې ده نو د امام راضي خبره هم نو زه په امام په نه خبره خبره په امام اقتدا کوم د امام راضي خبره کړې نور خبره په کوم شي د خځو د خاون مت کې تعلقات دي څوګه مدد نکاح ته وي رحمت کنایه ده ولد نه دام په کې شي خو د خپل سره ما مینه محبت هم کې شي چې په دې مذکور کې نخد پورې د پاره د قوم تفصیل کوي بعد قسم خدامي خلق السماوات والارض خلق اسمان مکه واختلاف الكتيب او بعد ان سری بدلیدل د جمهوریت لغات یو سره دی یو جبا ده یو پکې یو خبره کوي بل بل کوي دا اوس الله الهام کړی څوک عربي وي څوک فارسي وي څوک دارن پویناګان کې د چا واس کته دی او د چا بل د دې سمول مشوا عربي هم وایا فارسی هم وایا اردو هم وایا د الله کار دی انګریزي هم وایا هر څه وایا وجود بل اس اجناس النطق واشكاله والوانكم او اختلاف د جبر اختلاف د رنگون دي سوق سپین دي سوق تور دي سوق متوسط دي د چان دمون رد دي د چان دمون وړل دي په دې بولی سوق پکې پاتې سوق نرم دي نه خیر تاسو ته پاک خوفن بیاری پندر براشی یا تمعن او تمع پا باران کی او دیگه طرف دا اسمان نوبو ژوند کې پاتې اسمه کې پسند کړل به شي کولای مذکور کې نه د قدرت په اړه قول بعد قدرت په اړه ان تقوم السماء والارض چې ولا د اسمان او زمکه د ارض په امر وی په حکم د الله دا اسمان وې دې په دې زمکه ولاړه په دې پوه شو زمکه خو ناسته ده په ظاهر کې دا ولاړه په شان ده دا هم ته کنه اسمان ولاړه لیکن چې سره واقعات ګوري زمکه په دې مات کې ده دا څه ده لاندې کوم اسمان دی باندې کوم اسمان دی دا په دې مات کې دا ټول ولاړه ثم اذا دعاكم بتصبل دعوه لوصل بلنا تسمكنا اذا انتم تخلون ناغن تاسو ورو استلشوا اذا دعاكم دعوه او د جانب له زمکه نه د زمکه تاسو आवाज شي الله تاسو आवाज د زمکه چې راپور شي د زمکه نه ما لن تاسو بروزه او ده الله پر رسول چې اسمان کې زمکه ټول د مالک او خالق الله كل قانت هل شيء پر الله په تابع دار الله ذات چې پیدا کوي مخلوق اول ځل دی دوباره کوي او هو د اعاده پر یعيد کې اهون اسان ده عليه فالله باندې اعاده په الله سره اوس اعتراف کوو بیا اسی خو تاسو موږ ګورو نو دوباره شي ګورو ثاني خدا الله پر نسبت باندې اوله په هیڅ فرق نشته نه څنګه چې امر راځي دا مونږ ته وي ستاسو زمون په ځان کې راځي دوباره اراده کول آسان دي دا الله پر نسبت تفضل نشته او زما او ستاسو علم چا هغه کومه حیین دی او دا الله شان دی او چته مثلا اعلی دی قدرت کامل دی حکمت کامل دی او چته دا څنګه شي په اسمان کې پزما کې الله دروغ کنه حکمت ضرب لكم مثلا لكن الله سبحانه وتعالى مثال غير تسكم لان تستاسو تاسو الله شرکان جوړوي دا الله شرک شي جوړوي تاسو جوړوي وګ تکیلا تاسو مالکانی بنی آدم دی او ستاسو غلامان دي وسوي شي کنه خو خاخ له څو شي سره مسلمانو جنگ جهاد به وکړو کفار نه شي وستو حکومت تر بقای جار رالو وجل خو پکار نه دي څه وکړو تقسیم دي دا ستاو دا ستاو دا ستا او دا هغه وسو دورې جوړ کولا پرکسل جوړ کول جام ور کولا بیا دا هغه په ملکیت حق نشته تم وای چې په خیر مخر ته وي زم خرصم یو کوته مخر ته مې زم خرصم او هم داخلهم تخافون چې یریږي دا وینا دخیل په کوم څوم لکه دا عذاب نشي یریږي الکه دا پټه نه د پلانتی په قبضه کې لس کار شکر شو کې دې دا وږي نو ستا غلام او دا زما غلام دی او یې په سره پټه دی دې په ډول کې خلک اوس څنګه دا ولې کې ته غلام دی دا تاسو دې کې ترمن کړئ دا نو یریږي نه دخیل په کوم څوم تقت واجکم آیاتنا فارد قوم ویل اولی بعض علماء په دې کې دلیل دی چې شرکت شته دی دا الله سره شریک شي ورته او مخلوقات خپل کو ته الله او شریک کې دی شي یو بل ته محتاج دي بل اتبع الذين ظلموا الكتاب شي ظالمان هم خواهشات به لري سو په هدایت کې سو په هدایت کې ما کومه انسو په هدایت کې تاسو الله ګمراه دي دا دې لپاره بس مسلو او دلته په طرف اسلام او اسلام وی وفصل الكثير بقال الحق والتحيي چې په دې کې صلاحيت بخشي حدیث کې راځي كل مولود يولد على الاسلام هر څه مسلمان پیدا کړي مسلمان معنا نه پته کې استعداد د قبول اسلام دی کمانه پیدا نشو بلکې تربیت چا ورنکو دقه خبر دا دین قیم دی بعض علماء راځي وې سان په قصې کېنو دغه چې بدلول مکوا ابل ما ته څه څه جاو دا خبره چا کوله زه به دغه تمام دا خبره کړو وې چې دا شي نه مو بدلوي نو برې چې راځي په تول پکار دي کنه ما نه مې پکار ارجو که تزلائے امولی دینا رجوع که اللہ تا ویگه دا اللہ نا ودرد مندرہ مکرم شکان اللہ دا هغه چا مسلمانانو دي فرق دینم چې خپل دین تقسیم کړي د خپل خواهشاتو سو کوئی معبود یو دی پیغمبران نه منم چې پلان کې نه منم چې پلان کې نه منم چې قیامت نه منم مختلف مختلف کافران دي وکانو شیان او دي مختلفه ډلې دي اكل حزب بمن هر ډله هغه چې په نسر باندې به خوشاله واذا مثل الانسان ناسو هر کې انسان زو تکلیف زو طلب مې دې له روزو کې الله پاک دا څه څه الله خپل طرف رحمت لا د جماعت په دې کې طرف سره شریکان جوړي دا ول شي نه چې انجام دې داري یک فوج چې کافر شي ماته نه هم په تمتو پیدا والے زو تاسو به خوش ایا لګین دې سلطات لري وهو يتكلم السلطان خبر یو دلیل یې خبر یو خبر مراد هغه خبر ورکړي يتكلم يدل هغه خبر ما دي شي ځان جوړي خلک اوس کوم انسان رحمت خوشالتیا مهرباني پر هو بیا په خوشاله تکبر چې ولس کې سیئه په حال په ما قدم دي بوله دا چې مطلب سن دي نه دا نه نه امید تلتا پر رحمتو تکبر اته پر رحمت الله ورحمتي فلیبا وای ته څه سیتون ما قدمتي اذا هم اوس اعتراض ته چې کله د نا امیدي خبره کوي او کله د نا امیدي او کله پکې د امیدون خبره دي دلته وای اذا هم يقنطون اذا هم قنطون تعبیر کو مضارع اذا خبر سره دا تازه کو او یو د لرا چې مخکې ویلو اذا ذكر الناس رحمه فرحوا بها وان تصيب سيئه بما قتم بهم اذا هم يقنطون اما کلمه مال بدی ذالک تقدیم عزیز العلیم پس ورک خپل په حق خپل او مسکین ته ورته مسافر په یو کې ما یو خبره کړې بیا مو امام حنیفه رحمه الله سره خپل مالدار وکړي او رشتہ دار وی زی رحم محل رشتہ دار وی او دې سره ترکیږي نو او دې پلار دې تر ماما هغه وګړي د مان لاري وړي بورته احمد وی چې خپل دې رشتہ خپل نه راخو رشتہ دار دې نورې بلازم نور کوي او شافعي وی د ولادت نه ما سوا د زوجت نه ما سوا په چا باندې خرکی نشته دا ځان ورته خپل په حق خپل وی سلا او صدقه او مسكين ته ورته مسافر دا خبرې کړې په اړه چې غواړي ذات الله لکه څنګه کامیاب وما اتتم ربا فشي ورته تاسو ربا بعد هر چا تخمي شي لسو بوشه به سما پنځل لس وراتی د پنځل سو سما د شل وراتی دا امر باندې جائز ده وګوره ثواب پکې نشته نیت ده وعن ابن عباس دلته مراد نه عاصیه ده يتوقع بها مزيد مكافات بدل غواړي فتسمو تقريبا مجاز ذکر سب زیات څه چې ورته تاسو ربا ربا نه مولا هغه مشهور ربا نه هم زیات په مال دا څنګه څه ورکړي دا هغه د الله رضا ده یا تاسو سره تحفه ورکول د یلبو دا ربا زیات او زیات یلبو چې زیات راشي په مال ورکون کې الته خدای غستون کې شو بل ورکون کې شو په وصیف کې ښکارې خلک یې ولوي نن سبا خو خلک اوس په یو په دې په دریابونو کې دا دریابي جنگونه دي دا خلک نه کوي مجاهد بر بلا دي ابي چاوي وصیف نه مراد د مریش او دریاب نه مراد دریاب په غره کې راکړي شي اچاوي د بحر نه مراد غټ غټ کلی او بر نه مراد مریش او چا پکې دا هم ویل سبا پکې دا بل وایا په خاریو کې هم ویل شم په باندې کې د خاریو په خوا کې او دلته پکې یا په لږه اخو په البحر یا د اهل سکون رسول د چانه په زور کې شته نسی لکه په دې شي دا کې جلندې لګیدل یا په کول سکون کې غصبا هم ته ویل شم نن سبا هوی ځایونه او کې ځای ګرو کې پاکي په عمل بخل کو چې اوس کله لګل باز هاز عمل کوي په واپس شي حکم دا آیات عام دی هر قطاع چې ظاهري قیامت ته پورته کېدل دی وای وګورئ پس مکه وګورئ اکثر له انجام دا څنګه مکه اکثر دې مستقر پس اقیم وڅ کړی دین کوي برابر کزان د پاره د اصل دی مخکې راغنه چې راشي ورځ چې شو واپس راشي خپل تاسو لاندې څونه خپل توي خوري د ځان لپاره خوري اذا فاز جاوت الله ایمان در و مسال حل فضل بشک الله دوست لري کافر بعد قرب الخلال ان يسل الله دي هواګان دی غاړي د بلغه هوا راوي بارن شوش خاص هواګان دي تر نورږي هوا راوي ورځ نقل کړي او کنه بل څه دارنګ وایي هغه کې بوټي پیدا شي دا حمل ته وته مبشرا خوش خبرې کوي او دې په څه کې دا حمل خپلنا او دې په څه وسیل کې شته وسیل کې شته په الله باندې او طلب په فضل الله دریا کې تیار کوي او شکریا لري او خامخ د پاکستان رسول الله قومي تسلی ستانه مخکې ګران توشي امين پیغمبر او وزیر او خلق من راغلو انکو فکرنا مخوانی بدل واسه مونږه د مسلمان نه او د ثابت امانی مدد ته ایماندارو د ایماندارو مدد پکو د ټول ایماندارو دا اعتراض کوا د مسلمانان دي او کامیاب نشو ولې دا غي د انجام خبرې کوا شامل دي په رسول د امت التولی شي مسلمان چې واپس کې خپل هو مسلمان د هغه د عزت نه نو الله به ورل ورګي ځکه چې الله پر مې حق او د دې مطلب بدل او اخلما یا اوسو او یا باز اوس اوسو کو دا مراد مومنان رسول د رسول مدد کوم دا نو الله رب دې هواګان چلوي هواګان پورته کوي ورس خارج په اسمان کې څنګه الله دې اگر دوی دې هوا لرا دې دا ورځ کې سمان ټوټه ټوټه متبینی مخاطبه ایام نسیم یواتو څوک دې دلته وایي باران د اوتی په من دورې دي چې ورته الله پاک د ورځ لپاره باران نه چې عبد الله شو په لګان نه نه نه خوشاله شي اگر کو دي مخکې د دې چې ولګل شي په دې لمو سین نامه په خاطر خاره امید چې باران خوشاله شو دلته بیا اعتراض کوه وإن كان من قبل أن ينزل عليه لم تسين داخل شوى وإن كان من قبل أن ينزل عليه من قبله چې الله لګي نو باران بیا وایي لګي باران نو دا تاکید شو اچھا وی تاکید مو جوړا وا من قبله تخاد لغنا چې ولې غلې چې په دې باندې تخاد لغنا نا امید نو دوباره مې تاکیدن چا په دا وی یا من قبل فخاد الغلم وګوره آثار رحمت ته الله ته څنګه الله دې کوي زمکه په سمجونه بشکا دغه الله دې کوم ګره وګوره الله پر تاسو نور دې کولی په دې هواګانې ویني دې ویني دې هوا لر مسفر څک ویني دې هوا لر ویني دې فصل لر مسفر ته هو د مراجع کنه بعد تا سب د کلام په دال له د فرض کلام ورکو هوا ویني فصل لر بیا نو بغیر دې پس دې ګنه یکونه شکر وکړي فإنك يا پیغمبرا تلا کافران دي دي مړي او ته خبر نشي رسوله نمبر خبر نه انك سنوتا الله رسول شي الله رسول شي الله تعقل شي او تنشور ولا كنت اواز کله چې واپس په شامه دي نه ته هدایت کون کنه دوتا چې واړه د ګمراهینا تناور موږ هغه څوک چې ایمان سي پدوانه او د مسلمان په وخت باندې په دې وحس ما کړو سمول موتاش کې کنه یو اول دا پیدا په سماع ده که سماع ٹھیک ده دا لفظ سماع دی ها سماع دی مونږ خو سماع وایو کنه سماع چې لغت ګور سماع یو خبر شو او سماع او موتا شته کنه شي نشته نو پدې کې ما وی په تور د حادث مرګ نشته په تور د خرڅ نشته د بخاری حدیث ته قطاده وی الله ژوند دي یا د هغې دې خبره خوا په کوټه کې کوټه دا څه ته وي غریب دي دا تمثيل دی وایي ژوندو ته خبره کې اصل کې په مظاهر کې نور خو واقعات کې ژوندو ته نو مخکې ما وضاحت کړو چې کې دي ایو ځل د چاربا مونږ په مخ کې دا خبره ما کې سماع الموتى ما نو ما دې دا په سماع دې که سماع ما سماع نو تاوري سماع ویلا مې دا خلک په سماع کويږي په سماع نه کويږي او مقصد خو زما خلق پوها کول دي نو ځکه چې ما د خلقو د پاره ته د خلقو لپاره غلط لفظ نه مې او اصل کې یو خبره ده تاسو تاریخ کتابونه وګورئ امام ابو حنیفه باندې اعتراض کوي د نحو نه ورکړه یو سره ولګي چې بل سره پکانی وګوري په لوړی وګوري دې ته سوې قتل شبه د عمل عمل وتنوي صاحبین موږ ولخ کوي ولته کانوي مې کې به لا شب سلامت که غټ کانوي غټ لودا عمل امام ابو حنیفه غټ وو نو چا ورته کې غټ کانوي ابو حنیفه ولو بی ابا قبیس ولو بی ابا قبیس نو کدا ابو قبیس په غي نشته غنان هم با قتل عمد نشي بد عمل دا خو تاسو معلومه ده کنه چې ابو کا او حنو کا ولا شپک اسماء دي چې مکبر دي مصغر نه وي مضاف شي غیر بیا د متأخر امکان سوي دی په حال کې راځي واو دی په نسبی کې الف دی په حال کې کیا دا ابي پکا دی که ابا پکا دی ابي ولی ابا وی اعتراف کوشو نو جواب کړه کوي محبوب حنیفه شاګردان وی دا مشهور په دې لفظ باندې او مقصد د الفاظ الفاظ هم افهام او تفهیم کوه کول دي نو خلق ابا قبیس پویږي په ابو قبیس نه پویږي نه ځکه رسي ولو به ابا قبیس ما ته ویل چې امام محمد دا خبره کړې ده چې مقصود تاسو نو ما ته وی دا چالو کړی دی لا مولا علی قاری وزر ابو محمد خبرکم او مولا علی قاری په کومه طرف کې لغت زه خو د محمد خبره کوم او محمد د ابو عبیده استاد دی ابو عبیده د امام بخاری استاد په لغت کې د ابو عبیده استاد قاسم السلام استاد دی لو شرع لیکن هغه لا غړي وړي امام غړي ور شو کړی مې پاول تک کې که څوک وچنه نه نو دا بسنه نو بیا ما وی ثابت کوم چې ابي قبيس کې ابا قبيس هم ټیک دی او دا سماع الموتان ته سیمان دی مفردات او ترقوم په قرآن نو د الله دې کرخینا زرو ته چې د بل ټکی سین تر رسیدلې ده د طالبان په امراض خلق په امراض دا سیمانه کا سماع نو تامي سما دا ثابت نه کړه دا غوړې یادوا په مناظرو کې دا غړي وړي هم وي ښا نو سما او موتا په دې سما او موتا ثابت کړه او اگر ایو اسمان لاندې زمکه د پاس څوکشته کې دوه کرخه عبارت وي درې کرخه عبارت وي دا الله تعالی مې سو په پیدا شي دا خلق دا دغه ځکه راستم جنان د ولید قلیش بس ما ته اوس دا ابن کثیر کې راشي دا عبارت وایا نو ما یې ځای وې ویاله روان دي نو ما یې ځای وې یو نو یو نو د څه وایا ما ما خپل کار وکړو اګه څوک وایي چې وای ما دی وای دي زما پکې څه کار دی نور دې بیا راوي زما پکې کار نشته نو دلته په قیس دلته ام المؤمنین عائشه ان قسم وتا چې عبد الله بن عمر هو شعر او مر خبر کړي وتاول عائشه انهم كانوا يعلمون وقال تحياهم الله حتى سمعوا وسند العلماء نو پس وای ما نور نه ما نو باغ سوکو نه بیا چا ویل شو لو موږ یاد د لاري موږ څنګه د ابن فاضل دی په دغه حبور څنګه سه دینه غلاسته چاربا موږ څنګه ناشته او د متو سي داوزه قدري ولا دا ناشته ځان ناشته ما وې دي سوکه عبارت کوي وې زه نور نه اندم تقمو سما کارو شو الله وجه ورسم تاسو نشي ورولې د بل چا پر طاقت کې نشته دا پکې هم راځي ګورې تاسو ځکه خیمه دا پکې شته فإنك لا سمع فلا سمع الدماء يا والذي في هناك بهذا العلم أن لا تكون تسمي لما يتم بها وهم مسلم وهم مسلم داخل عشان وایي ته څنګه چې علم ایمان خامخا تاسو په کتاب ده لکه په علم او په سرور الله کې تاسو ځواب ورته دغه ورته ځواب ده لکه تاسو نه پوهیدلای په دا ورته باندې پیدا نور کوي ظالمان د باندې دي ولا مستطيعون لا يترد اعتبار چې اعتبا راځي کول د الله تاسو پس نو مفاته وي چې تاسو طلب د اعتبا ان طلب د ازاله لا خفضان د الله مطلب حاصل نه د دینه طلب د راځي کول د الله کې شي خامخا د کوم خبرو مرګ د قران کې هر مثال نه دقه څنګه خا را او قسم به راغلی دي په مخه باندې وای وای تم چې کاټه نه تاسو موږ باطلا دقه څنګه ومنګا مو ولا ته موږ تم چې نه پوي صبر کا وعد الله ثابتنا ولا يستخفنك ثابت سکنگی ثابت باعث نکی د غصه باندې لا يحزنك الخطه والقلق ثابت سکنگی ثابت غصه نکړي هغه څنګه یقین نساتی په قیامت باندې نو اګه کې مروجه ترونو غلبت تا او بل تر شو بعد دا با شان شو دنیا من جکه د حکمت خلاف دی دا کار او په دې کې ذکر کړی دی عبد مملوک السا او هغه د دنیا سره تعلق نه ساتي او دوی ته وایي چې ګورې جنگونه به مکوا وسته په صبر کوا صلح کوا دا مناسبه ده د زید او د زید الف لام میم الله بواقفی دې په ترجمه دا چې روان دي آیاتونه د قران دي د کتاب دي که کتاب عبارت د قران نشي کتاب عبارت د صورت نه آیاتونه د صورت دي الحکیم هغه کتاب چې حکمت والا دی حکیم پوهیدون کتاب وایي نو کتاب پوهیدون کې دی کتاب پوهیدون نشي کېږي نو اسنادي مجازي شو هغه کتاب چې دا چا دی هغه بوجن کې دی نو کتاب ته ویل شو حکیم اسناد د فعل شی فعل غیر معروفه دا وی تعلق حکمت والا د حکمت کتاب دی د پوهې کتاب دی چې په دې وځي چې حکیم او کتاب الحکیم منزل ویری دا منزل ته کټ شی دی او دا ته راو شی دی نو د اصل کې دا صفت چا دی د منزل بیا غو مضاف حذف شو منزل نو ونزله هغه زمين چې ونزله کو هغه په حقيقت ورته دا په چا ویلي چا نه صفت دې د چا د صاحب اسناد کتاب ته شو مجازا چا ویل چې ته حکیم نه دا نه چې په وجود کې بلکې د حکمت او د پوهې کتاب په داسې حالت کې چې خودنه ده او رحمت دی دا حاش د چا لپاره د محسنانو لپاره د ښه عمل کوونکو لپاره ښه عمل کوونکو څوک دي الذين نو مې شریف دا شولا مې الناس خبر یا په تعین سره بعض الناس شو دا وې شریف خبر شو او د شانزون په لحاظ سره څوک کوئی بعض خلکو بټن نه رسته دین دي کنه هغه بسان پرې او ټپې ویلې څوک نه لږه د حارث دی هغه به خلکو ته وی تاسو ته پیغمبر خدا کسی او زمانه ولا وی زمانه د ایران کتابونه وروړم جنامي دا کوي دغه د جوړ دي ته ولور نه د حارث دی هغه مشهور ده اوس د سندرو د ټپو په کتابونو باندې بحث دی نن سبا خوري زیات دي کنه دا درې سلور پانی پنځه پانی یو کتاب دی دا په سندرو باندې بحث دی عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس وی ومن الناس مشتری دا باغ چا راځل سوکو سندري او ټپي په پیسو اخلي په هغه خدای مې قسم چې دا نه بل الہ نشته دا آیتونه نازل دي مګر په هغه څه کې څوک سرونه وي او بیا په دې یو غد بحث ته بعض کسان په کدام دي صوفیا حضرات دا کوم چې خپل دا دغه ګډاګانې کې ته په دې واجب کوي چې لا اله الا الله ما دې په ګډا کې وایي دې په رقص کې وایي دا جایز دي دا چې باز کپی او تندري په کې دي دې باندې ګډونه کوي په تلواري کې قرطبي کوي نورم بحث کوي ابن حزم ما سخرت دی غوی حرمت دلیل نشته دی بخاری کی حدیث دی نور کتابونه کوم حدیث دی او بخاری کی معلق دی معلق تاسو پیژنئ استاد نه دی معلق حدیث تاسو ویل معلق دی ته چې حدیث اول سر کې کټ کړ ټول سره دی آباد کوی دا معلق نو معلق خو صحیح نه تصرف نه راوړل شي لیکن دې علماء دا لیکلي چې معلقات د بخاری ټول صحیح ما نقاد مسلم دغه ته سخت کنځل کوي بي دينا ابن حزم ما تعرف دي او ظاهري دي نه غوړ په سندرو باندې په ټکو باندې من اند شي نو په دک کړی او بعد سفيان اخباري اخبار نقل کوي فقد سهم من طرقين خلافا لما وهمته ابن حزم الزال المزيل په دې پوه شوي فقد علق البخاري وصل الاسماعيلي واحمد وابن ماجه وابو نعيم نعيم وابو داود سنن سيلا ومتعلق بها وسوى جماعة الى اخره ليقولن في امتكم يستهد الخمر او حر والخمر والمعادن دا به حلال کړی نو په دې کې لوی علماء بحثونه کړی دي بار تقدیر سنه سپکه شته د بعض اوقاتو لکه د اختر په ورځ باندې څه تقریم په یا د واده په وخت کې خبرې داشته خو د دې لما سوا د قرار تحریمی بحث ته او حرمت او ګوره بحث اکثر علما خلاف دي ابو حنیفه ته حرام وي شافعي ورته مکروه وای او مشرا وای چې مکروه دا په جبه کې حرام ته ویل شي مالک ورته نه روا وای او په دې کې زیات بحث کړي دا بحث وکړه دا جو وکړه د دې نو سوا اغاث الله پاک دې بخیم کتاب دی هغه په وکړه نور بحثونه پښتي دا یو وګت بحث دی او خلق لیکل استماع الملاهی ما چې کوم دا عبد الله بن مسعود قول متحدث وایو مرفوع نه موقوف دی والنوز لا تسكن والتلذذ بها من الكفر مختلف احاديث دي ګټ ناروا دي او حرام هم دي خود حرمت هم سمراتب دي په دې لحاظ سره انتها مرتبه کې مو په دې لاندې مرتبه کې وایي او حرام دي بعض خلک هغه دي چې اخلي عبث خبرې یا دنیا اخلي خو خبرې دي دا غیر خبرې زيت الله هو عين الله هو له مشغولتیا ته ویل شي نمون زلانتهم له هو نو دا مبالغه تنحملكم عبث خبرې یا کتابونه چې سره اخلي او هغه عبث د دین او دنیا په دې پکې نه راپکې نه شو په خبره پوښي او یا پکې اصل بصری وای کل ما شغلک هر شی چې تا د عبادت الله نه اړ اقا نو دمو پکې دان نه کوه کتابونه هو ذکرې وذکری من السمر د شپې د کیسې کتابونه ول ازائل د خندا کتابونه والخرافات والغنا دا ټول پکې دان نه ذاتل قدیم رسول احسن تفسیر ما يعم كل ذلك له الحديث ابن عباس والغناء واشبه او شرع معنی غسل ورکول او شرع غسل تم ویل شي شرع ورکول تم دلته ورکول شو یا غسل کتاب غسل یا غدم غسل یا غدم بوهویز یا غد غسل دا ټول په دې او دا وایي کوي یوزل کا نو تفسیر هو خمش دی او دومره تفصيلات او دغت نه کوله بیا اخر کوي چې چرته مبتلا شو کنه نو فایا کا ثم ایا کا چرته د کیان خو راغله او چې د ګډاګان مرګان کوله او ری کوله څوم په مسؤل شو دا ته توبه چې دا کار خو په دې سره الله تنګي ثم انك لا تريد بشيء من ذلك فإياك ثم إياك أن تعرف أن فعله أو استماعه قربته لأن ذكرته كما ذكرت من لا خلق بنفس بعض سفيان چې کوم دي دین خلق دی ولا خبره کوي کله خبره وي صحابه او پیغمبرانو په خو درو په خبره پوه شو نو کوم مبتلا کې نو کوا اوس نو بس راو دا باندې چې کوم صاحب الله دې دې دغه او سره سره جواز ته خو زه طالبان ته کړ سبق مې ما چې دسی هم موایې چې رواني او داسې کوم جواز کوم یو دی دا ماشومان چې نه کوي د واده په وخت کې د سنت وکړه راغون شي پکور او تما د ماما وهي تمبل وهي پکور کې ناشتي په دې سره سره نه لکه وهینو دا مو چې خم وکړو او دا مو آیا چې قرار کې متکړه والی دا څه خو نه جوړي اوی ولې کچره وو جنگ مکوا تعلقات مکټ کوا او لغو مراخله او دا مو ته خلو ولې کله چې خلو کو خلک بوجي ګورا وي دمانو تخوي کار کوي تخوي نو د څه روایت شته چې دا غینه سماعي ها د څه اشعار څخه ځان ناشتي او سم ځان ته اشعار خواږه خواږه وایي کنه په خوش لهانه دا پکې د حضرت انس یو ور دی خبرې عمر فاروق وویل دارنګ یا خلک مخان ساتي زمیدار چې کوم ځای پټه پټه کې یو کوي یا غوبل کوي اوله دار او ته پټه مت خدا وایي دې کې هم بحث دی پیغمبر خدا کور تر غلې او دینه کوي دی وړي وړي تنبل وهي او غړي په کوم وایي بل یو ځل په سمونی او یو زنه له هغه سره ورغه پیغمبر خدا هو ارشد او جنہ کې څنګه وي پای کې یو ذکینا نبی یعلم ما فی غدی دم کې پیغمبر شه سبا خبرې کوي څنګه دای حال دا مو هغه نور خبرې کوي ماشومان او د آلات سره چې دا په یو دغه وهي او دن تو کوي نو دا په اقوال اتفاق او احنا پر صح مخالف شوافی شاید قول مقرعات تر سي احنا په خلاف مالکیان خلاف دي نو اکثریت علماء صح خلاف ابن قیم لیکلی چې د بعض بعض علماو زلات شي فائدې اخو فائدې به زموږ زلات العالم بدل اپریدا دومره پکې تشدد هم کوي لکه دا بعض چې اصلا چې هیڅ شي او دا نشته او ورکه کو نه خامخا د پیغمبر په زمانه کې بعض باشي خو د سیخ ورکه او سفیان خو کوي او دی راځي په دې حلق ذکر باندې حلقه ذکر نه په دې پس سره په شوی دی چې دا په ذکر کې کوي او دا وایي چې دا خو ذکر کومه په دې ورځ حیات تحلیل په بلاد نظم کوتن کې قد کلمه لا اله الا لا اله الا الله تدیره سره بشبین دا ټول ناروا دي دا په جمعاتونو کې دا ټول ناروا دي موږ په حرمت خای وایو د ثواب خای کنه نو دا څنګه خبره د دې خسته کتاب کړی او دا د چې سره د دې په کې چامو وی ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې څنګه ویله او پیغمبر خدا نعوذ بالله ثم نعوذ بالله غټ شو چې ته تراشي نه وای موږ د خبر محبت الهي اخلو د شکر نه الله پاک محبت اخلو د اله او سعدانه ما الله نعوذ بالله تا ټول خبري او دې بیا د بیا د الله د منون غلط دي دا ټول نه راوړي به تقدیر ډیر شی په وطن کې شته کوي او خاص کر دا قوالیان چې څوک دي او خاص کر بریران زمونږ بریران په دې عرسونو کې تلاش شو دا قومي جوړ کړي ټول راوړي او دا ورته یذل عن سبیل الله چې خلق خراب کی د دین د الله د دین نه واره قران نه واره حدیث نه واره د قران د رستو نه واره او بغیر علم نه دې د علم نه کوم شی نو هغه څه شی دی خلق گمراه کوي په بی علمۍ کې یا غستل کوي په بی علمۍ کې دا چې زهرم یا گمراه کول کې بی علم نه چې دا خبره نه کار ده علم هیڅ دی دا خو نه کار خو وحش مستقو خلقو هغه څه چې ایمان او عمل صالح کوي دا لپاره جنتونه د نعمت دي دا ډېر نعمتونه همیشه به اوسې په دغه نعمتونو کې یا په جنتونو کې او وعد الله وعد الله وعد وعد الله وعد وعد الله الحق يقينا الله ضرور قام بحكمة حکمت دلائل توحيد خلق السماوات فإذا كل الله اسمه بغير عمل بإستر نور به یې په ټینګ غر کې کانې دي ولې دي بوټي دي دې به یې په کې دي او بس په هغه ورکه دې اسمه اسمه کې کول دا په هر جاندار د هر نوع نه او وانزلنا من السماء ما ولدي الله په اسمان طرف نه باران زرغون کې په من کل زوج هر قسم نه کریم چې عزت مند کرم دا د هر شي په خپل باب کې کرم د بنی آدمو کې کریم په حیواناتو کې کریم په ګاګانو کې خو عزت مر شي چې د پیرې هغه ته کریم ویل شي نو زموږ کې الله قسمه قسم دا دې پیدا کړی هاذا خلق الله دا چې کوم ذکر شو دا د الله پیدا شته نو څوک چې الله لپاره شریکان وایي فارون وخیا ماتا ما دا خلق الذي دونه صفه دا کړی هغه ساتي د الله نه ما سوا دي هغه څو بلکې اسم شي ظالمان دي په گمراهی ښکار کوي ولقد اعطينا لقمان الحكمه قسم دې چې لقمان ته حکمت او پوهه د دین ځکه دن کې چې هغه په لقمان یو حکیم او یو ډاکټر طبيب زیبول او د الله په جبه کې د قران په جبه کې حکیم حکمت ته وایي د دین په وایي ته وایي حکمت په وایي د دین ته وایي دا په څنګه چې ډاکټر او بهر په دې دا د شرک پر کې مخکې بلایي نقد عقلی شو اوس پکې نقلی شو او دوی اکثر علماء د داوود علیه السلام په زمانه کې پیغمبر نو او دا په کړه ګرنګ تور دا په رسول دی پسې دلی غلامی کړی دا دا چې ډېر به خبرې پکې دي او بعد له اکرامه او عالم دې تر شهید عبد الله بن بشر هغه پیغمبر قولم کړی یو حدیث پکې دا چې سند کمزور دی چې الله ته حکمت اخلي او کو پیغمبر یې حکمت اخلي او دا روایت ټول قابل اعتماد دی او خبر ولا وصول قريب الشيء من هذه الاخبار او دي نقل کومه مفسر نقل کړی مگر دوی غوړ سره او خسره او پیغمبر او حکمت انها العقل والفقه والاصابه في القول عقل فقاهته اصابه في القول بیا راغی به معرفت موجودات او فعل خیرات امام وی توفیق العلم بالعمل علم وعمل وسلو په دې پوښي او به دې خبر کړی بچیا دنیا د یاد دی جوهر په دې کې خلک راشي ځان خپل کې څه جوړ الله تقوا او دغه چې په ایمان باندې په دې پوښي او چې چلوي په الله اعتماد وکړه او بچ کېدو ولا نه وي او بل دې قول دا چې نفس واعظ وي الله طرف نه له محافظ په دې پوښتنه څوک له ځان خلق له حساب نه الله ګل عزت ورکی او دا الله په طاعت فقواله دا ګل سره عزت من کوي او وهل د بچي وهل د تر بچي دا ستر ورکول دي په الله اے بچیا ځان ساته او قرضې دا ورسره سپکوي او د شپې غم دی بچیا د الله تم ساته او د دې څخه نه چې تا چرتا ونه شری په ګناهونو کې په دې پوښتنه الله نه یریګا او د رحمت نه امید کېږم څو چې دا یو وایي د وګو د مخ نه بلای شي د وګو د وګو مخ نه عزت ختم شي نور خبر پکې کان ویل آسان دي د پوهکړو درچانه چې کویږي نو په پوهکې نو کان ویل آسان دي دیر خبری تقریبا 12 خبری په نقل کړی والله اعلم مختلفه او حکمت چونکی حکمت پوه ته وي او دا مشتمل په وینا باندې هم نو دا انت کی تفسیر شو نو دا الله وتا حکمت ورکړو حکمت وحی تم ویل شي حکمت الهام تم ویل شي حکمت وینا تم ویل شي ان شکر دا هغه دا انت کی تفسیر شو شکریا وکړه الله څوک شکریا راکړي د الله شکریا راکړي د ځان د پیدا لپاره څوک نه شکر شو نو الله به پروا نه ستایل شو دي پاو کې چې لقمان خپل ځی ته د زوینه دې تل کړه تاران ابن کثیر کې ساران ام سوکو اشکم سوکو نشکم بس موږ سره سکار دي ماران دي ماسان دي اشکم دي زوی ته وینا کړو یا په دې کې باندې مسلمانو کافر سوکو مسلمان سوکو کافر نو چې مسلمان راغته اسلام کې شاف چې څه ته وایي او که کافر هوا دا غلط کار دی لا تشرك بالله شرك مبارك ولا لا ان الشرك لظلم لازم شرك لو ظلم دي لو ظلم دي ظلمونه غوړي ودا شرک په دې قصد ظلم دی لکه چې الله تعالی ژوند درکړو او دا اندام ورکړو ورا کو څه درکړو څه هغه ته شکر کې لا دې ورکړو اصل خو څه اثر کې ځاتې ویل شي او د روایت ګرځي چې پیغمبر خدا سلام ته الله یو آیات راولېږو هغه چا ایمان راولې خپل ایمان کې خلق ظلم نه کړي صحابه چا ظلم نه کړي دا ورته تاسو ظلم خبر ظلم داخله ان شرک ظلم راځي او وسچت کړی د انسان ته حکم کړی د انسان ته په بار د مور پلار کې چې د مور پلار ته په بار کې ته بخصلو کې دا اوس نه خبره شعور مستانه پښوا او د ماقبل کلام تاکید دی د لقمان خبره منل فقار دی او ځکه چې د هر مور پلار ته خصلو فقار دی نو د لقمان ځم فقار شو دا کولی شو امر کوي انسان ته د خصلو په بار د مور پلار کې دا ولي حملت بار کړ دې خو دې انسان له امه مور ده وهنن ذات وهنن على على وهنن دا وهنن دا مفعول بشي مصدر بشي او حال دی واقع کی نو کته مبالغه بینهم او ذات وهنن دمه شي وهنن کمزورتیا دا مورو على وهن په کمزورتیا یا کمزورتیا والا دا په کمزورتیا والا باندې یا تهرو وهنن مفعول مطلق سو کمزوري کیږي کمزوري پیدا راو په دې حمل په زمانه کې هم کمزور شي ځکه چې خوراک او سکت څخه غذا ده بچی راته دی او سمور دا رنګ د پیدائش په دغه ټیم کې دا رنګ د ولادت په دغه ټیم کې نو کمزورتیا ده په کمزورتیا باندې او په صالح جدا کېدل د ماشوم د دې ولد د خپل مور په عامل په دوه کال کې د دوه کال په پوره کېدو کې دوه کال چې ورشي د مور نه بدن لکېږي رضاعت د منصور شو دوه کال اکثریت ته علماء په دې قائل دي د رضاعت تمانه څومره ده وکاله او په تقول کې احناف هم دغه ده صاحبین مسلک ده ابو حنیفه دریم کاله ظفر سے پکې راځي ناغه پکې وې درې کاله عمر عبد العزيز پکې وې و کاله څه کوم څه ده دا ما دراو مطالعه کوو او بیا پس مالک دی دوه میاشت له پاسه دوه میاشت کله دوه میاشت کله درې میاشت دې په نور قالم شته او دلیل د ابو حنیفه سره مخکې ځل ما ویلوس بیا وای وحمله وفصاله 30 شهر 30 شهر د مور نه د مور حمل حمل د ماشوم د مور په خېټه کې 30 دی دیش میاشت دوه نیم کال وفصاله او دای دوه نیم کال دیش میاشت دیش میاشت دوه نیم نو د حمل هم دونیم کال شو کسا اوس حمل خو احناف وکړه لري دا غوي د عائشې ابي د یو قول نقل شو چې ماشوم د مور په خېټه کې دا کار چې ګرځي کار دی ته دغه وایي سرخه هغه تاج یو کلکل هغه کلکل چې د تاوی کړو دومره زمانہ کې زیات زمانہ د دوه کال زیات پاتې محمد خود وکاله شو نو موږ یو ته دریم کال مجازي ترجمه دریم کال مو ته ویلې او ترجمه په حقیقت کې دوه کال شو او دا دوه ته دریم کال ته د دریم کال مجازي استعمالو په شکل په دوه دا عربي معادف ته کله کته کټکړي کله کته مستقبل برابرې الک یو کال او سلو نشتی یو کال او شپږ نشتی څو کال شي دوه کال د سیمه یو کار شوی دا ته کړ دا نیمګړی کړ او کړ نیمګړی پورا کوا نو چې په دې طریقه شي نو د حمل دا زمانه شو نه دا دوه کال شو شپږ میاشتې کټ شو تریس میاشتې او په پاکستان کې خدای کټای څه شته نو په خپل پاتې شو دا وشو بیا به اعتراض کې الکه د یو لفظ نه هم دوه کال اخري هم د دوه نیم اخري دو کاری ترجمه شولا مانا مجازی او دویم کاری ترجمه شولا مانا حقیقی دیو لپا نطب چوی سنگا کری احتراش نو جوابونه دادی چې دې یو لفظ د پاره د یو د پاره خدا خبر دی وحمله 30 شهرا وفصاله 30 د یو د پاره د مذکور دی د بل د پاره مقدر دی د یو لفظ د معنی حقیقي ده او د بل د معنی مجازي ده وفيه بحث دوه پکې خبر شته او دا پکې د ابو حنیفه لپاره او عام خبردار نشم او دا غنه په دې په خپل ګرځي دا پکې هم یو ځل د عجایب نه راځي چې ما تاسو دې ځل ویلو زموږ استاد له استاد خبرې کاوه کنه زما استاد مولانا احمد علي مرحوم د دې دغه عظمت علماء پاکستان اسلام چې ویل شي مولانا مفتی محمود سیبل د دې مشر زما استاد نو هغه خبره کوله چې ما یې تبوت کړو چې ما د آیت نه معلوم هغه بقره کې لاله چې د مو پلار د پلار د ماشوم پر هم فکر لري او د امام حنیفه مذهب خدا کې ځنیم کاله استفیق شو یا قرآن کې څه خو قرآن کې نه قرآن څه شي دې کوي ورو کړه بس قبول د جوابونه دي کو بار ته الله دې ټول معاف کړي نو خبره دغه شان دا چې څوک سوي څوک سوي وایي ها فی عامین کو دو کالو کې او ان سکولی وصیت هم کړی شاته انسان ته بار مور بلار کې ولې مت وصیت کاو ځکه چې بار کړی د مور نه ده وهنن چې و کمزوري شي په کمزورتیا په لپاره نورا او دارنګي او جدایي د ماشوم د مور نه په عامین کې ده نو وسره ان شکر لي ولي والديك شکر زمانہ کوا او د مور پلارو الله پیدا کړی او مور پلار لوی کړی ځای کې ثواب دی او د سفیان ابن عینه وای لکه زمون زو کړی ته الله شکر شو د مور پلار نه پر دعا وکړي الله پس یا الله مو بخې مور پلار فقط شکرهما دې شاد دې د بعد شکر شو الی المصیر ما تاسو حضور ده وان جاهداک دمو کا خبر کو بمنی حکمانو رب تا مجبور کړ په دې خبره شرک پیدا کمل را هغه شي ستر پر باغې په هنشتي بوت دې ته پیدا کوا بل څه کوا بل څه کوا امر دا دې خبره وکړي نو فلا تطعهما دمو پلاک باندې مانی په شرک کې مو خبره نه مانی فلا تطعهما ذکر چې مشروع خبر ده لا طاعت لمخلوقين في ما الخالق وصاحبهما بیا وتر ملتیا په دنیا په دنیا کې معروفا خمر ملتیا خمر ملتیا د شرع اعتقاد ورې ورکوا جامع ورکوا زیاتې مکوا رتایمو تپوس کوج نه جوړ شي په دې کې چې مشي خبر کې رسوا نور څه خبرې پکې کوا واتبع سبیل من اناب الیا تابع شه دلار ده هغه چا چې ماته رجوع کړی دا بیا به تاسو رجوع ماته وي زه به خبر کوم بما کنتم تعملون دا د قاضي د وقاص مبارک نازل دی د مو سره د دې خو ادب کول جو د چې مسلمان شه او مور ته دا سم ادب وای په کوم شلاري یا خپل دین پیږي او یا د خوراک وسنه بس بس مبارک او دې مېران دي چې مور پلان یو مور ده او بل غواړي اوس کله کوم راکې نه اوس څه کوم الله تسوي ولکه اوس کله ولا ورکوا خو خبره د کوبل د شرک ممن یو ورځ صفات شو لا تاكل فاصبحت قد جهلت بیا دی غره فاصبحت قد اشتجرها ویا او مت په دې پوهیږي که زما سر پر سل نفسونه وي ایو ځل مرکی کې بیا مرکی کې بیا مرکی کې خو زه ګورې خپل دین نه پرې ما یا به ډوډۍ خو یې کړه خو خو زه دین نه پرې پورې نه کوه مون خو مور دې خپکیږي پلان خپکیږي چلو مؤمن زموږ ده ما ده بس يغلا ماشي قوم مش توصف فيه او ده هو ادب غير ده بتعرف غير ده ده فكر يا ترى فكفر شرك بدا بلار او ده مور نه مری ها واتبع سبيل من انا با اليو ده هغه چا مرګره شه تابع شه چې ما ته رجوع کوي یو سره په مخ کې ځل هغه ولاو دغه چې په دې خو روان په دې خو د بخاری زمانه راځي نه دا چې مقلد کېږي ما استرګې پټې کو په هر خبره کې مر دام او دا هم خبره چې بس مشران ته بس بس مو یو کندل او تکوس په کې سمولا دام نو بس پرې له سره د لارې هغه چې الله ته رجوع کوي نه کړه پیغمبران دي اپا کې دن نه کا صحابه پکې دن نکا مجتهدین پکې دن نکا محدثین پکې دن نکا نیکان صالحان ګورا چې په کومه نه راځي په سر مرګ راشه نو په دې کې د مخالفت او نفرت نشدي چې بس ټول خبرې وفات کیږي یا بني و بچیا دا بني صيغه تفسیر دا موږ ته د محبت لپاره او خاص شفقت لپاره و بچي پښتو کې بچي نه وي و بچیا وتا بچنګیا وایي کې شانتي انها خبر خدا څخه د صخره نو خارا لکه په صخره کې او د په جمع زړی دي صخره معنی دا کانن دي دا کان پرې کان پرې ما او دا خطر کمال او بل یو حدیث په یو کا شارح کړی وي دا زمکه آباد په سمانه ته حدیث دی زمکه آباد په مهیده مه په دریاب دی دریاب په صخره دی شین غونډې کانه دی او ځکه چې لاندې وبه او کانه بیا په کړ دی د غوایو او غوایو کړ دی د غوایو دا په سرا باندې او د سرا نه خو دی الله خبري بعد وي دغه صخره چې کانه وي کنه دقه کانه دی وكل ذلك ضعيف والاقوى عندي وذو هذه الاخبار قليلا اذا كان جزيه حديثنا لا شارك نو مطلب د خبرې دا دی چې ورو کې غوند شی د استعمال ورو کې حبت خردل یو خبره او په یو پټ غوند ځای کې دی او په کلک غوند ځای کې دی کلک غوند د کانی مس او دې اوچت کې اسمان کې او دې کته دې هم به الله کار کوي پټیږي الله یادی به الله الله براولی حاضر کی حساب کتاب کوي الله لطیف بارکون دې او خبردار دې د حق حقیقت نه خبر دې اے بنیا و بچیا اقیم الصلاة موز ونروا نچی موز کئی نو زان با برابر کی پدې پوښوي تکمیل نفس کا ځان و برابر کې تهذیب النفس وامر بالمعروف خلق وطعنا خوف معروف باندې وانا منکر خلق بنده ود منکرنا تقبل لغيرك ځان دې پوهه او خلق پوره کوا خپل پوهه شي خلق پوره کوا او دلته نقل کوي چې من وقراها اذا جبت فلا تؤخرها لشيء صلها واستر منها فانها الدين وصل في جماعه ولو على راس زج لم يزيد فسر ما لك مسلم كوا واصبر على ما اصابك او صبر کو په هغه تکلیف کې ساته رسیږي په دلار کې د مانزه په وسره کې یخي وګړي وخت باندې وخت کړی دي کاره دا نه دا د امر معروف په سلسله کې په دې مسلمان زاد المعاد ولکی ابن کثیر لکی په دې وخت کې چې په دې پوهه چې امر بالمعروف نهي عن منکر کوله ګران شی دی په دې کې څه مشکلات راځي کوله جیلو فقيري وهل فقيري وایي خبره ما نه ټول په دشتن ځکه ورته چې وسب على ما اصابكم سوات یو سره عثمان غنی دی او د جماعت اسلامي سره تعلق ورکو جماعت ډېر تخصص محمد سے وفات دیت لکو نوے کرو تو دارے والی تو جیل تا چوڑا نو په دغه لار یال ته سیدو د منګور په منځ کې یو دا کوم غیر پاکه بل اصول منډه وهلې وسی پاکه بس دا به تغنی ټاکه ماټیو نو دا پکې دي وامر معروف ونه منکري واصبر على ما اصابك وشي دا تاسو ویل شي مولانا موجود باندې پانسي حکم شوی او دا غیر مخکې وینا شي که څوک رحم درخوا کوي چې موږ غلطي شي ولا په موږ رحم وکړي ځکه چې موږ مرزان په کافر نه دي او مرزان سره د الله خان رسول پکار دي نو کله چې رحم درخواست موافق وارث من مولا څه کوي هغه وې په دې جیل کې مخ ګرم دی علماء کرام غټ تو غټ ګرو والا رحم در خاص کو چې سید نه غلطي شي رحم در خاص نه درسو ما نه غلطي شي ته رحم ما نه وکړه معافي غټ غټ دی امو دې څه چون هغه وې چې زه رحم در خاص نکوم ما غلطه هره کړې ما من کوله مقدمه چې غلط کار وکړي بس داري مطابق او جیل کې ما کړم او بچو ته راغو نه بچو ته وی ما ته تلشي له یو ته سي به زو زمو سره زم ښا زما مرګ د ژوند په سری برکې کښین بچ کې دی نه شو اکلی شي سن ملک ورته شم سکه کوم دا خلک خبر نه کنه دا غدي غټان کار دی که تاسو چې تکاو نو دې ګان کار دی ابو حنیفه رحمه الله په جیل کې والا شوی دی کنه او په جیل کې وفات شوی دی خبره پوښتنه شوې دا چې خلک تیر شي دي لوی خلک تیر شي لوی علما تیر شي او دا مسلې واصبر على ما صبر ان ذلك من الامور دا خبر من الامور دي پخې خبر الامور المعزومه اذا فت صفت موصوف ده پخې خبرې کله خبرې هم تقبلي عظمه الله وقته خديجه دا الله لازمي في خبرې ولا تصحي خدك للناس مکه وقفل مخ خلقها سوال اصل کې په دې سټ کې مرز پیدا شي نو بل سره دې نشي کېدای نو سبب دا سبب دا پوښت پیدا کیږي دا سبب نو سټ مکه کا خلق کا سارے کوئی لا تم غنوم ولا تولوا سب بعد معتبرات چې نه چاته چې خبرې کوي او ځان ته غټ کړي مخامخ ته خبر نه کوي ګوري بدیفه دغه شل وو کې ها دغه شل وو کې دا کار وو خبر یو خبر تاسو نو مخ دې قاعده ته خبرکم دا باندې کې مکه زوخه مخفل خلق تا ولا تمشي في الارض مرحا مغه په مکه کې تکبر کوونکی حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبره کوله دا چې مخامخ بش حاصل دی چې مخامخ قتل دا دې چې دی خو ګور دی خو خبره نه کوي نه څه خبره کوم تاسو ځان غټ کړي ته ځان کې تخیل کړل چې په ما کې څه پلان کې شته دي په ما کې علم دي په ما کې مال دي په ما کې دولت دي خود دي ځان دي په خورم ځان په خلکو ټولګي دا متعدی ترجمه شو وضاحات الى الشيخ خالفي زما دې پټو ته ګورا دې ګوټو ته ګورا پلان کو ته ګورا دا مکه خود دي شو ذاتي او ځان په خلکو قټ کړي بیا اعتراض را چې هر یو کل مختلف ته وي دې ته ویل شي موجبه کلیه هر مختلف بد شي لا داخل شي پاګه باندې دا خو شو دې ته ویل شي د مجموعي سلب شو ایجاد کلی او شو هر یو خوښ نه دي چې شي بس خوښ کړي هر مختار فخر دے چلی چی باتی فخر دے نا یہ فخر دے لا يحب احدا من المختالين والفخورين نه مختار فخر دے فخر دے او چاہے سینا باز کے وقت کی سرے و یا متکبر تکبر کئی ناغید سرے کولا شی یا بازی باز باز سرے چا تغلطی کیگی ستکبرم کئی کلا کلا ناکاره سړی خو دا کار صفت خو کړی نور کار کوي هیڅ نه د الله حکم دی په کتاب کې په ایجاد کوي دا یو ایجاد کوي دی مچت شي بال دی خو کی پسو کو شینا سلبي کوي دی او چا چې جاهل دی زبال وخت تکبر کول د سپیر هم روان دي دشمن په مقابل کې هلته سره تکبر کوي په دې پوه شي یا یو سره په مال فخر کې او د هغه مقابله لپاره کوي وخت په مشي کا میانه کو پتلو کې چې زین منډه موها او چې زین غلې غلې مزه وای مسعود خلق باندې نه شو ان قرب اليهودي يهوديان منډي وای او نصارا څه کوي دبي غلې غلې دي په خبره چتو بل نقل کوي چې د حضرت عائشه په مکه یو سړی ولیدو چې غلې غلې ما چل کوي ان انت الصواتي للصوت الحميد دیر ناکار آواز آواز اشاره دخرو حمی وی جمع دا حمار دا سو اسم جمع دا سویلی دا اسم جمع دا او عام فلا کوئی دا جمع دا آواز دخرو دی نخر دلی وجد آواز دی کنا نکا غٹ آواز خیین دخر آواز بخو نخر غنه دی کنا دا هم یو خبر ده دی بوادرو چې ډول دغه بحر به په پدې دا نه هیڅ کل حوار اب دا روان دی ویل خروج کې لاته کې شیګان راځي په منبر جاي په هم صحابه کرام ته کنځل کوي دا پکې نه لکه په خبره پوه شو او د خرافات فی السمع من دی وهي دا ټول د پسې دلائل ترغوری چې الله مسخر استاو ته پیغامات پات برا چې اسمان کې دي هغه چې پزمک دي واسبغ علیکم پورا دې ته تاسو خپل نعمتونه ظاهر تن پداګه و باطل پټو سن نعمتونه دې ته کویږي محسوس دي سدي غیر محسوس سته تو معلومات معلوم دي غیر معلوم بلا نعمتونه هر چاته ومن الناس بعد خلق من يجادلو بحثونه کوي جګړې کوي په الله په وحدانیت الله کې په عبادت الله کې په قدرت الله کې بغیر علم په بے پوهه سره د دې عقلي سره نشتی ولا هدن من نقدو درشته ولا کتاب من کتاب واضح چاړي دې دلیل نه غلط دي او چې وې تعبیر دې منزل ولا اگر که شیطان دی ولی عذاب السیط عذاب د ګرمو ته څوک اوس پاره خپل ځان الله ته ټول خبر الله ته اوس پاره او دې ښه عمل کوون چې خپلستم تکا د ځان ټینګ کړو په کړی مضبوطی باندې خپلستم تکا طلب ده ځان د امساک او پرونی اعتماد کو په روز قا او کړی ته ویل شي یو سره چې تا اوس پاره اسی هغه ته موټی شي هغه ته ورو اوس قا مضبوطه کړی یو سره په خېږي او یو شی د نیو به څور وروه پیامارې د من ترقا فی جبل شاهق او تدلى یا کوزي یخي فتمسک باوسق عروه رسول او داغي او مضبوط غوندې کړی داغي نیولي لا تشبیه شو او الله ته فقط انجام دی څوک چې کاکر شول دي هم دې تل کفر دی نو د جواب وسیله خبر بدل په هغه عمل کړي بشک الله واقف دی په خبر د سینو باندې پیدا ورکو خلق لنا قلیل لگا زمانا یا لگا پیدا یا مجبور کو عذاب غلیستا مجبور خلا ہے تو کل مجبور سکر چیز دنیا کسو مجبور شئی پناکار خبر ہے توحید دلائل انسانی او قسم لے کا تکوسو کی دینا چاپے رکھے سمان دمکا وائی با اللہ بل خبر خبر دی مجبور دی وائی حمد دی اللہ لگا چی ملزم شوئے تو اخبر خبر قبل کسر خبر ہوئی قبضه او ملکیت ته چا دی الله چلو کې څوک دی الله د چا په کې څه برخه شته چې دغه حصہ دغه نه نو په دغه الله چې کوم کار پرې کې برخه شته پدې نشته استقلالا هم نشته او شرکت هم نشته نو چې هر کله د الله څخه حقدار دی مرسو شو پر الله بشک الله به پروا دی ستایل شي اوس د الله د معلومات بحث کوي ولو انما في الارض ولو ثبت لو داخلي کی په افعال باندې ولو ثبت او حذف شوی دی ذکر ان د تحقق د پرازي ثبت د پرازي په دې لحاظ ولو ثبت کچرت موجود شي اغه اشیاء ان الذي في الارض اغه اشیاء چې په ځمکه دي اصلي پکې من شرط ونی دا مين وینا اغه چې په ځمکه کې دي ونی سشي ان الذي في الارض من شرط سشي اقلام دا ټول ونی قلم شي والبحر او دا موجود دریا ده کراچی کې لا دریا ده مداد مداد دا سیاهیش او مداد می حدث کو لکه چې ورستو عبارت به دلالت کوي او يمده زیاده ورکه او ترقی ورکه د بحر لرا چې دا ختم شي دا موجود دریا بو عبد الله ترقی ورکه من بعد پس ختمې دونه سبا ته وایي و دریا بو دا د الله ټول صحیح ده او دې چې ختم شي نو بیا وایي و د الله په نور دومره دي او هغه ټول د سیاست سره کوم او د الله معلومات تاسو وایي شي د یو زیات په اړه کې خبره کوو زه پلان کې علم دی د پلان کې کړی دی دومره عمر دی دومره خوراک دی مسکل دی پلان کې ورزګا او پلان کې ورزګا ټول ځای دې څوک چې دوه عمر پسې لیکا په بکر پسې لیکا په دا څومره بني آدم دي څومره حیوانات دي دا ټول کتابونه دي کا نو یو یو کتاب په یو سر پسې لیکا ختم بشي دا د الله ټول معلومات دي والبحر دغه دریا چې په موږ تاسو باندې حاته کړی دا دغه ماو دا کامل دریا د تیغ دریا چوتوي وقت شي مدادون سیایي شي ثابت حاضر او هغه د لښو د چې ولبا يمده ترقي ورکي زیاته ورکي یا بل من بعد پس ختمې دوه دزرا سب تحوي ودریا بمفروزا دلته بچاره سیویلی چې دا مکل چې په دریاب دې څه کې شو کا دا نه په بل مکل دا نه بیا په بل دریاب دې دا نه بیا بل مکل دا نه په بل دریاب واقعیات شته تاسو خبرې وایي غپ لکه په عربستان کې په دې پیسې کې تا راځي وو نو وو دې نو بس دا د کتر په اړه ډېر وایي نو اټو شي شي نو ما نه کړ ختم بنشي کلمات الله معلومات الله دا الله د دې نه زیات معلومات بشک الله عزیز او حکیم عزت والا لوی والا حکمت والا ما خلقهم نه پیدا کول تاسو ولا بس پیدا کول تاسو دا الله په قدرت کې الا کم سن واحد مگر په شان پیدا کول دی لکه یو پیدا کول آسان څنګه تقسیم الله اوري هر خبره لیدل کې د حس کنه ګوري مخاطبه چې الله طاقت دا لري د نکې شپې لره په ورځ کې او ورځ د نکې په شپه کې چې ور راشي نو دا شپه د نشي په ورځ کې شپه وګد شي شپه لنشي شپه د نشي جمع راشي شپه چې کوم دی پای کې ورځ دن شي او بیا په ورځ کې سره دي نور شپه مخکې ونه پکار دي وسخر القمر والشمس او الکم شپه مخکې کړه او دلته ولو ځکه نور غټ ته په حضور کې دا موږ سخر کول ګران هغه الله مخکې یا دا غرنا ډېر کامل و او رنا څنګه دا ډېر حاصل و نو دی وجنا نور مخصصه تر تفسیر دا غټ شي چې الله مسخر کړي او څنګه دا د الله د قدرت خبرې او حال چلیږي تر نیټه مقرر پورې چې الله غواړي دا کومه پورې قیامت پورې دا شان دا پر چلیږي چې به یو راځي او یو راځي دا مې شي دا مې شي چې په دې کې هغه راخېږي دا چې بیا دې چې هغه کړل په مشرقونو کې راځي مری ته آل تفریوتی بیا تفریوتی د سم بیان شي یا پر انتحار بلندې هر یو چې د نیټه مقرر پورې او الله تاسو ما خبردار دی دا په دې وجه باندې چې دوی الله علم قدرت لري دا چې ودی الله هو الحق دی ثابت دی همیشه موجود دی واجب الوجود دی واجب الوجود خامخشتو هغه چې خلک دوی سوا ده نن الباطل دی باطل مه نه دا باطل نشته المعدوم في حد ذاته ممكن ممکنات وي ممکن پیژنې چې دا ځان نشټواله غواړي نه نشټواله غواړي په مطلب دا چې هر یو شی سره اسلام دا موږ او تاسو چې موږ چې الله زموږ د شټوالي اراده کړې کله الله اراده خو دې خوښ لمونه په خپل مرتبه کې د هر شی ته نه دی ذات هر یو شی شټواله نه غواړي ذات الله شټواله لیکم آیاتی چې وې تاسو ته نه دې د خپل خپل زما څومره طاقت دی پېښه کې په دې مذکور کې نه دې د کل صبر هر څوک صبر کوي په عبادتو یا د معاصیونه یا په تکلیفاتو او شکر شکر مستون کې د الله د نعمتونو ودا دوار کنایو د مؤمننا مسلمان صفت دار چې نعمت را دي شکریا باندې کوي چې تکلیف سبب کوي او دا د مسلمان صفات دي لکه څنګه چې اوس انسان صفت کې تعریف انسان څه ته وایي حي مستوي قامتي الاسفار جون دې کته دې دې نو کلی پلان دي دا ټول کنایات دي دا څنګه کنایات دي کلی صبر شو او اذا شم ګلا کله چې پټ کې دي خلکو له موجود شپه دا یا څه څه شپه راځي په دې کې شته او کار ټول په شان د سوري په شان د سوري چا سوري رسي چا توري رسي دغه جمل ذل ده ذل سور ته ویل شي او راګه به ذل صحابه پس سور کې او اکثر مستعمري بارس ورته شوی کې خپکی دعوا الله بل الله مخلصين له الدين پدا حالت کې خالص کوم چې الله له تابعداري بس د الله تابعداري الله الله الله خبر کوا فلما رجعهم الى البر چې بچ کې وچو بتا فمنهم مقتصد دا چې پکې مقتصد دي نه لري خپل خبر ته وچی نه هغه صحابه نه د صحابي هغه عالم دی او د شهید شه مجاهد او انکار دی یکون زموږ الا کل خطار مگر وعده شکن دل خطار او اذا خطر نه او خطر اشد الغدر ته ویل شي سخت وعده شکن کفور نا شکر د الله د نعمتو یا ایه الناس اتقوا ربکم خلقو ویګدر وخشو یوم ویګدر ورغنا لا یزی والد چې بدل نشي ورکول پلار د خپل ولدنا قیامت براسي پلار د خپل ولدنا بدل نشي ورکول ولا مولود او نو مولود دا بعتب کې پسو قواعد لا یزی والد ولا یزی مولود مخکې دی نشي ورکوله بیا یې ثابت تو ورکي ورکي هم ثابت دی چې ورکي هم نه ورکي والمنفي هو الجزاء في الاخره والمثبت له الجزاء في قانون دا دی چې پلار ته ګورسي دا یو چې کوم خص دی نه لاشي د پلار د آزاد او خوش په دنیا کې خود د پلار د آزاد او خوش او الته ګورې نشي کوله پلار نشي خلاصوله یو ځل خپل بشي او نه زوی قیامت نشي کول او کوم ځای چې په دنیا کې د پلار نه جزا یې ورکوله داسې نه آل ځای نو سم ځای وو خو هلته هېڅ نشي کولی مثبت یو شو منفي بل شو منفي شو په قیامت کې مثبت شو په دنیا کې ان الله عنده علم الصار قیامت بکلوی نو الله تعالی فقط دې علم قیامت وینزل غیر او لګي بارنه ویرم کې الحق دلته څوک راغلي دي پیغمبر خان ته پټ قیامت به کله وي پلانټې به کله وي پلانټې ټول خبرې کله چې قحط دی باران به کله شي خزم حامله وا کله به شي راوړي او سبب څه کار کوم کوم ځای کې مامورم ځای حاضر شي فقط الله في علم الساعه تاسو په دې پوهیږئ د علم نحو د معلم بیان شروع ان الله علم الساعه عنده څومره بکی الليل زمانه ومكانه ومقداره او عاقب دې چې په ارحام کې دې نارینه ته زنانه دې کښته کو بچو کې وایو وما تري نفس نه کوي یو نفس سبب تکو او نه کوي یو نفس چې په کومه ځمکه کې وو اوس دلته په راځي درایت هغه پوهه ته وایي چې په کسب سره حاضر شي علم پوهه ته وایي درایت هغه علم ته وایي چې په کسب حاصل کیږي دلته درایت څه مطلب شو هغه علم د کسب هم نشي کولای نفس علم څه کې به پوهه به سوچا خدا ته علم چې په کسب حاصل هغه نشي کولای نو مطلب چې مطلقاً علم متحاصل نه نو یو خبر شو او بیا وای احادیث ګرادی چې علم دې پینځو خبرو په الله پورې خنده بخاری مسلم من حدیث طویل متى الساعه فقال السائل من رسول هذا علم السائل وصور رشتاتها کله چې بخاری بچو شي خپل دای کراوي او کله چې مخان سره وکی وذات طرد او تکبیر البهم في البنيان في 50 لا اله الا الله نور روایت پکې نه دی دا کله حدیث کې سره بخاری مسلم نه کله احمد بن بازار نه او د دې ټول نه معلومي چې دا ټول خبرې هیڅ ته معلومه بعد یې د پنځه په الله کو خدي ذاتي کو کېږي دا چوي دا پنځه الله کو خدي باقي مفاتيح الغيب خمسه او دوی چې نه خبر عامه والذي ينبغي ان يعلم چې هغه الله دی واقع او دا خبر د پنځه ځکه شنو په خاص وخت کې چاته پوسټ کړو بیا روان شه چې کله کله خو نیکان صالحان ته الله سه علم ورکړي د بعضو لکه چې کوم کې باران کې الله پر شتوتو چې ځان کې باران وشي او د باران کې ځان کې دا خوش ده موږ وایو دا دې ټول علم په تور دی حاتی د دې علم د دې علم او د حال یو سړی د علم دا په تور دی حاتی د الله کار دی او بعد دا اشتاق چې الله چې پیغمبر ته یا نیکان صالحان ته یا فرشتو ته خیر هغه لکه اوس طرف کا دا حدیث دی موکر شیخ رحمه یو ملک هغه یو رب خلق علاقه او مزغله بیا سره دی سخره دا خو معلومه ده نو دا مطلب شو یو خدای دا خبر عامه ده یوازې پر پینځو کول خاص نه بلکې او دویم که بعض خلق له د بعض اشیاء لکه زید تبارک صاحب مثلا زید په سبب پیغمبر ته ورکړ ویل پتو د دې چې زید او عمر او بکر ټول دنیا باندې بحث وکړي دا علم الله ته حاصل دی بل یو ځل مخکې ما هم څه خبرې کړې یو جواب راوستو بل دا اعتراض دا وکړ چې ډاکټران لګي د دې خدي په خېټه کې نر دی د دې کې جنې ده مخکې ما غلو علميات ته چې په آلات سره نه په اسباب نه د تخوا اسباب نه استعمال کړی او تسونه نه کړی تعالی نه استعمال کړی نه یو خدای راځي بیا او دویم دا خو یو سړي متعلق خبره کوه په تور د احاطه باندې علم ته الله شو دوه خبرې نو دیم خبره بل کومه چې یو ته ظن الغیب او یو ته علم الغیب او مولا لقاری حوال قال قاری څه شي او یو تا بعض اشیاء منکشف شي په تور د الهام لیکن آیا یقیني دي الهامات ظلم الغیبی گمان دی باران بوشي گمان دی بلد بوشي گمان دی جنې بوشي خو یقیني خبره الله تعالی یو خبر شوا الله تعالی علم د دې پنځو خبر هم دی او د نور هم دی او پتو دی حاتی دی دا ټول معلوم دي او بل څه ته کتر دی پتو دی حاتی باندې دی او تن خاص دویمه خبره هغه د آلو په ذریعہ وی د اسباب په ذریعہ وی او دریم په کې کړه ظن الغیب دی لکه نجومی شو ډاکټر شو وغیرہ ظن الغیب شو او د الله په اړه کې علم الغیب دی یقیني علم دی په تور دی هاته فقط الله تبلا علی په دې ډیر بحث کړو ښا مشران کړل او زمونږه مشران مولانا عبد الحمد الله جان سے الحمد الله سے شو او دا په سبحان ته شو مردان والا دا کوم سره د مناظرې په دې غیل غیب کړي دوه درې ځلې چې نو کړ نو دا بحث په یاد ده بیا روان دی یو خبره کوي اجل بشیبه مصنفه خاصه مره ملک الموت يرسل سليمان نو کتلې دا په جلساو کې اوسه نه ته بار بار وګوري اوسه ته دا سره ما تدریس ګوري فقال جو من هذا لا سوق ملک الموت کس په ما سره راغله هوا ته وایو چې ما د دې ویسی او هندستان ته ویوري وایو پرشتو ته بار بار کتل تعجب وکاو په دې بوج بخار مې په کار دوام نه دي دا تعجبنو چې ما ته الله هندستان کې وروهاله او دې سره دلته راځو چې ګورم دا څنګه چې دا ما ته هندستان کې دې نه تراسته دا واقع دلته نقل دا قرطبي کې نقل دا مدارک چې د دې په دې او بل هم نقل ستوي خو بهر تر دا ټول خبرې په واره چې دا دې علم الله حاصل له بل تنده تاسو ما په خبر پوه شوي ظن الغیب کو سو کوي د علامات او اربع حاصل کو نجومي کوي طبيبي کوي ډاکټري کوي نزوت یو علم بیا دا علم الله هم چاله ورکي په تور د کرامت په تور د معجزې یو او د بعدي په تور د کلیه خبره چاته نه چې دا ټول مې راته وکړل چې ټول خلک مرکیږي کله به مرکیږي او قیامت به کله وي په تور د کلیه څخه حاصلې چې ځکه حاصل شي نه وزن دی وطن کې باید دوستان دي هغه د بعضو جزئیونه کلی دي خو څه ویل شو منطق خو له بغل کړه والجزئي لا يكون كاسبا په جزئي باندې کسب نه کیږي ښا کلی باندې خلک کسب کوي نو یو خبره ورته معلومه شو لغي مطلب دی ټول ورته معلومه شوې نو دا پکې یو خبر دا چې پلان کې څه مبارک څه بروي یو مکیږي مرشد نو دوی وکړه دا نه چې ټول ورته معلومه دا ته الله خو دې دي پرشتو ته الله دی بشک الله علیم او خبیر دی تاسو مخکې معلومه ده چې ولکه حمید ته تصریحا بالتکبیر لمن یعتقدو علم الغیب للانبیاء علیهم السلام لموارثه او فقه کتابونو کې وایي یو سره قاضي خان خلاصه کې وعده کوي کول دم کوي نکاح کوي گواهان راولا الله پرشتي گواه دا سوی سجده شروع شو د ما قبل سره مناسبت راکیم دلایل توحید دی په دې کې بهر والا وی درې اصول دي توحید بیا قیامت بیا د پیغمبر نو په دې کې د پیغمبر د حقانیت بحث کوو دا دې نه پس راځه الف لام میم تنزل کتاب هاذا تنزل ذلك الكتاب دي لا ريب شك په دې کې نشته او برب العالمین دا رب العالمین الف لام میم مبتدا شي مرکب دي حروفنا تنزيل د قرار دي او مرکب دي حروفنا شرط نشته دي او مرکب دي حروفنا برب العالمین شي ولا شي او دا مش الف لام میم د الله خبري او تنزيل قرار دي لګل د کتاب دي دا مبتدا شو دا رسمي خبر ده او طلب رب العالمین ام يكون الترا بلکې دي خبره کوي چې ځان یې رخ کړی دی نا دسنا بل حق من ربك حق من رستان دي بيك الحق دي لتنذر قوما شوي ما آتاهم من الذي شاقيد نظر يروكي من قبلك مخيستان بیا اعتراض کوا چې پیغمبر خدا د داسې ویلي ایتون قوم ما تاو او بل غو ومن وان من امه الا خلا فيها هر امه کې نبی شته او دلته نه راغله او تاسو کوم وطن د بنی اسرائیل امتن مثل هذا یو طریقه خدا شو او بل دا ما موصوله نه ده مخکې چې موږ منافی شو ما تا مسوای لتنذر قوما الذي آتاهم من الاسلام موصوله شي خدا ترجمه بعیده ده خلک نه کوي دا ولا شي چې ور یو قوم هغه قوم چې هغه تر هغه لري نذیرو یدبر الامر تدبیر کې الله په امر د دنیا د کارو تدبیرات کوي د اسمان د شروع ته تر ځمکه پورې او پته کې په یومین په یو ورځ کې او ثم یعرض داخل یا تدبیر د ځمکه او د اسمان الیه دتا